یا ایها الذین آمنو اوس دا وم عقد د دې دانه شروع کیږي او دا بل باب شروع شخه دویم باب دا دویم باب چې د دې دانه شروع کیږي نو دا به تر کومه پورې چلیږي تر شپږ شپې تمایاته پورې 66 نمبر آیات پورې ښا صحیح شو په دې باب کې بسې په دې باب کې لنډه خلاصه ته ویمه وم عقد دی وم عقد په سبب کې دی چې د يهود نصارا سره دوستی مکوي يهود نصارا سره سم کوي دوستی مکوي دا راته وي دویم نمبر دا مثلا پکې سخت را خوستو کو دویم نمبر چې کوم دنه نه هم عقد به بیا روس تراشی په آیت نمبر 57 کې یا ایه الذین آمنو او بیا په هغه کې د تلس وجه ذکر کوي چې ولې د دې کفار سره دوستی مکوي لس علتنا لس اسباب دې څه کوي هغه برته ذکر کوي چې هغه لس اسباب در تکلا ذکر کی کنا نو داغی نه پس بیا کتابیانو ته سو کی بیا بوته دعوت ورکی چې راشي د الله کتاب ومني او پرې دې دا مخالفتونه مکوي صحیح شو نو دا په دې طرز باندې چلی ګوري وتا یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو او و ما قدوم قانون لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مجوړو يهوديان او نصارا دوستان بعضهم اولیاء بعض بعض د دوی نه دوستان د بعضو دي بعض د دوی نه دوستان د بعضو څه مطلب دی بعضهم اشباه بعض یا مددګاران د بعضو دي که ته وایې چې دوی خو په خپل کور کې مخالف دي نه د اسلام په مقابله کې الکفر ملت واحده کفر بیا ملت واحده دي خدي ومن يتولهم منکم اوس که چا دوستي وکړه او هم د دوی سره منکم تاسو نه د مسلمانانو نه فانه یقینا دا سړی چې دی منهم نو دا د هغوی د جملې نه دی د هغوی د ډلې نه دی څنګه د هغوی د ډلې نه دی نو بس پوه شو کنه دا نار او دغه دی یو په عام اعمالو کې هغه ګناه دی تر هغه غونې کپڑے وکي پوه شو کنه دا ګناګاری کې په الله بنده مکوا یو مذهبي شعارات دی دا وی مذهبي شعارات دا دی وی په غاړه کې صلیب ځوان کوي تم په غاړه کې صلیب واچي بس لاړې وته په دې باندې دا کې راځي چې کې راځي ومن علق الصلیب او شد الزنار فقط کفر څوک چې صلیب په غاړه کې ځوان کې یا زنار غاړه کې واچي دا څه کیږي دا په کافر کیږي دریم صورت دا دی ورونو چې ته ولګې او د هغه سره سو کې د هغه سره د هغه په دین کې ملګرتیا وکې په دین کې ملګرتیا د هغه چې کم دین وي د هغه چې کم قانون او نظام وي ښا خو چې په هغه کې وسره شي نو چې په هغه کې وسره شي بیا دین ګورې لاس وینځل دینه په خیال کوي سلورم نمبر ملګرو دا صورت دې کنه دې کې شل صورت دې غوس نه ذکر کیږي ټوله ولبر تا هغه غټو کوم چې مقصدی پوینټونو په تاسو معلوم شي چې د کفارو د مسلمانانو جنگ وي د کفارو د مسلمانانو سره یو بل سره جنگ وي او ته ولګي د مسلمانانو په مقابله کې د کافرو په صف کې ودرې دي د کافرو په صف کې څه شوي ودرې دي خدا جنگ داسې دی چې په دې کې ته د کافر تابع ته د کافر سي تابع کافر متبوع دی حمله چې کافرو کی په نتیجه کې د کافر نظام نافذ کیږي ستا نظام اسلامي نه نافذ کیږي ستا نظام اسلامي ګور یو دا صورت ته چې ستا د کافر سره جنگ دی د کافر د کافر سره جنگ دی یو صورت دا دی او ته د یو کافر سره ودرې په دې ته ګناګارېږي کافر کېږي پیرانه اسی مکه ودا کار پزول کار دی دویم صورت دا دی چې د کافرو او د مسلمانانو ستاو د مسلمان بل مسلمان سره دی جنگ دی بل مسلمان سره دی جنگ دی او د دې مسلمان خلاف لاړ او تا د کافر نه مدد را واغستو پوښوي خو ته تابع نه ته متبوي اخیری نتیجه دار چې نظام د چا راځي ستا راځي په دې صورت هم تنا یعنی د کافر سره جنگ دی او تر غاړه د بل کافر نه مدد راوس راوغستو خو په اخیری کې نظام ستانه تس کیږي دا صورت جایز دی پوه شو کنه دا صورتونه جایز دي څلورم صورت دا دی چې د کافرو د مسلمانانو جنگ دی ته ور سره پکې ودرې دی صحیح شو خو کافر مطبوع دی او ته تابع مطلب نه دی چې د اخیری نتیجه کې نظام د چا ناقص کیږي نظام د کافر راضی چې نظام د کافر راضی نو په دغه ټیم کې بیا ته مسلمان نه پاتې کیږي ورخه بیا یاد ساته کستا اسلامي نظام نه راتلو او ته د مسلمان خلاف د کافر سره ودرې په دې باندې بیا تاسو هغه د مدني سي فتوا هغه تاسو کته شي چې هغه وایي چې بدترین کافر دی او قطعي کافر دی او مخرج من الملت ته فلانه دی هغه خطرناک فتوی هغه ور کړی دی پوه شو کنه په دې کې بیا تاسو شان ورشا سي اکفار الملحدین صفه نمبر 129 باندې کته شي ومن ذب عنه او تاول قوله يكفر قطعا ليس فيه تواني چې څوک د دنه دفاع کوي د کافر نه یاره د قول تعویل کوي قطعي کافر د کمزوري پکې نشته یا مطلب دا په دې کې بیا تاسو کاته شي د خپل مذهب د عقیده امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله تاویلات اهل سنت دا یاد پر اوباسي او تاویلات اهل سنت تفسیر دی هغه برا واخلي هغه کې به وګورئ هغه به تدې کې ذکر کی لانهم هغه دا هغه وای فانهم لو عاونوهم علی المسلمین که چرته دوی دا غوی مدد وکړو پچا باندې لو اعانوهم علی المسلمین که دوی دا غوی مدد وکړو فقط مسلمانانو خلاف د کافرو مدد وکړو دې ځان ته مسلمان وای وای فقط کفرو نو بیا سری بیا ګوره کافر دی بیا ځکه د مسلمانۍ بوی پاتې نشو ځکه د مسلمان خلاف د چا سره ودرېدو د کافر سره ودرېدل کې موږ د عقیدی امام دی د عقیدی مسائل موږ دا غنه راخلو د عقیدی مسائل ابو بکر جساس زمونږ د مذهب په اصحاب الترجیح کې سلورم طبقه فقهاو کې هغه څه وای هغه وای وای چې ولو کانوا مسلمینا د دې آیات لاندې وتولوا اليهود والنصارى لصاروا مرتدین پوښي ک چرته د مسلمانانو او د کفارو سره دوستي او مدد وسره کولو نو مرتد بشي ګورده ک اسلام نو پلوزي دا کار دې نه کوي پوښي دغه شانتي هم د دې آیات لاندې ابن جریر لیکي پوښي چې الله تعالی دا خلق منع کړل د سچنا عن ان يتولى اليهود والنصارى چې دوی يتولى اليهود والنصارى چې دوی د يهود او نصارا سره دوستي او کې څنګه دوستي وای چې داسې دوستي چې ينصرونهم ويستنصرونهم دوی دا غوي مدد کوي دا غي نه مدد راخلي ويواخونهم رور ولي غوندي وسره جوړ کړه ويعاشرونهم معاشره المسلمين او معاشره وسره د معاشره د مسلمانانو جوړ کړه نو وای څه چلو شو وای فقط بر الله منه الله د دنه بری دی و بر او بر امن الله د الله نه بری دی به ارتداده عن دینه و دخوله فی الكفر ځکه د دین نه مرتد شو په کفر کې داخل شو نو دغه صورت ته دغه کوي و من يتولهم منکم دې مسله کې بیا اصول کې مونږ تفسیر کړل د پوره صورتونه امراغستی دي فانه منهم نو یقینا هغه داغه نه دی د هغه د ډلې نه دی ان الله لا او کدا عام ګداونه نو بیا دغه د ډلې نه په ګناونو کې ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته ظالم څوک ته چې کافر دوستی کوي نو هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي فتر الذين في قلوبهم مرض اوس دا زجر ذکر کوي چاته هغه څوک چې د کفار سره دوستی کوي نو هغه ته زجر ورکي ښا په دوو آیاتونو کې زجر دی او بیا تخویف دی او بیا دا غینه پس درته وایي چې او راشه مینا کې دوستی کې د مؤمنانو سره کوا د صحابه سره کوا د منافقانو د صفاتو مقابل لته بیا د چا صفات خيو بیا د صفات خي د مؤمن دغه صحابه ها نو ګوري ورته فتر الذين تبوینیا کسان فی قلوبهم چې پزرون دا وی کې مرضن مرض ده مرض نه ته ویل مختلف معنی یادم دې ته کنه دولس معنی مې ته په قران کې د مرض کړې وی نو په دې ځای کې مې ته معنی کړو کاغه وخت کې میاد راځي مینه د کافرو چې مینه د کافر وي یسارعون فیهم نو سکی یسارعون منډه وی فیهم په دوستۍ د کافرو کې یقولون په دې باندې سکی او ته کافر سره لکه ولې دوستی کې لاسش ته روانه چار وخت کله قله تر روانه کله کمپین تر روانه څه کار کې دی وی نقشا مون یریګو ان تصیبنا دائره چې پرا ان تصیبنا چې وبرسیږي مونږ ته دائره تن آفت د زمانه مړته مشکل و سبا راغلی ځان له دور یو تعلق وي پکاري ښا دا مرضی سره دی الله وي دا مرضی دی پوښوي ان تصيبنا دائره فعسى الله نو الله وای چې نږدې ده ان ياتي بالفتح زرد چې الله براولي فتحه او امر یا بل یو کار بل کار څه دی هغه دار چې الله تعالی مسلمانانو ته رزق خور کیا ستل بوشي من عندي د خپل طرفنا فيصبحون دوی به وګرځي علامه پاغه دوستۍ باندې اثر روچ دوی پټ کړي د دوی انفسهم پزړو خپلو کې نادمین خپېمانه بیا به خپېمانه ناستي او مونږه تعلق جوړو غیر شو پکې لانجه جوړه شو هغه مسلمانانو ګټه وکړه مونږ کوی دا کافر به پکې چې تنا مخ کې شي د مونږ سره د مخ کې نه تعلقات موجود دي الله وی وی غرق شي ويقول الذين امنوا استغفر ورکي وای با کسان چې مؤمنان دي په قیامت کې یا چې دغه حالت راشي په دنیا کې اها اولئک الذين قیامت کې چې ویلي پوښي فلان کې خان صاحب خو لکه دا خو زمونږ د کلی سړی او دې روان دی اوس چې کوم دنو د بوش او د ډونالد ټرمپ په صف کې حساب کې روان دی نو دی بال ته ډیر سخت دا مسلمان څه وای دا مسلمان دا وای اها اولئ الذین آیا دا کسانو اقسموا بالله چې قسمونه به خپل په الله باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه انهم لمعکم چې یقینا دی خو تاسو سره دی دی خو مونږ ته مونږ تاسو ملګری یاره ته خو آشنا خو بل خلاړو الله وی حبتت اعمالهم ته نه خبر د عملونه برباد شوی دي فاصبحوا خاسرین نو ګرځیدلی دوی تاوانیان دا تاوانی شوی دي ښا اوس د دینه پس دا اتم عقد ذکر کیو اتم عقد یا ایها الذین آمنو او په دې کې صفات د صحابه ذکر کړي چې کڅوګ د کفارو دوستانیو کې په دی باندې مرتد شي یا jihad پرې د jihad نه مخواړي نو خیر دی الله تعالی بدل قوم راولي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو من یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې مرتد شي ها واوړي منکم تاسو نه عن دینه د دین خپلنا فسوف یاتی الله نظر چی را بولی الله تعالی بقوم یو قوم یحبهم چې دا دا الله به مینه کوي د دغه قوم سره و یحبونه دا یو غره بل صفت او دوی به مینه کوي د الله سره ذلت علی المؤمنین نرمی کوونکی به په مؤمنانو باندې شفقت کوونکی په مؤمنانو باندې عزت علی الکافرین سخت به په مقابله د کافرو کې په ایمان یا سختی کوونکي وي په کافرو باندې یجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکې په لار د الله تعالی کې ولا یخافون او نه به یریږي لومت لائم د ملامتیا د ملامت کوونکي نه چې څوک ملامت کوي د اسلام جی شروع کړی دی پلان ډینګ لري او تا ټو پکرا غستل او مړه ډوډۍ غټل غواړي او رزق غټل او وړ پیدا کول غواړي نه نه مړه پرېګ د ولا یخافون لومت لائم زنه یریږم وایا ذالک فضل الله دا فضل د الله تعالی له یوتیه من یشا ورکی هغه چاته چې رضا یوشي والله واسع الله تعالی فراخی کوونکی دی علیم پوهه دی انما ولیکم الله الک پریک دی دوستانه د کافر راشي دوستی د الله سره وکي انما ولیکم الله یقینا یواز دوست تاسو الله تعالی دی ورسول رسول د الله تعالی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل الذین کسان یقیمون الصلاة چې پابند کوي د مونږ ویوتون الزکات زکات ورکي وهم راکعون او حال دار چې دوی رکوع کوي الله تعالی دار دي ومن يتولى الله ورسوله او هغه څوک چې دوستي وکړي د الله سره او د رسول د الله سره والذین کسان سره منو چې ایمان راوړل دي نو فإن حزب الله یقینا دغه ډله د الله چې هم الغالبون دا غالبي الکه د کفار سره به دوستي نه کې د مسلمان سره به دوستي کې بس ته بیا د الله حزبي او کته وای چې نه حزب الله یما او دوستي د کافر سره د الله ټولګي بیا د الله ټولګي نه د الله ډله نه پوښوي دا تر دې پوری خدغه شو اوس نهم عقد خا نهم عقد یا ایها الذین آمنو ګوره په دې صورت کې چې راځي ګوره ورته دا عقود بشمار یې ښا یا ایها الذین آمنو نهم قانون او نهم عقد څه دی د کافرو سره دوستی مکوي يهود سره مکوي مخکې وي نصارا سره مکوي اوس درته پاره کې یو قانون خی چې چا سره بینکم فقط بس يهودي نه به سره دوستی کومه چې نصرانی نه به سره دوستی کومه وینا یو قانون زده هغه قانون دا دی چې څوک هم ستا دین پورې ټوکې کوي او ستا دین بے فائدې ګڼي پوه شوې ټوکې دا دی هوزوان وایي چې بې عملې پرېږدي قانوني حیثیت ورته نه کوي ور نه ور کوي دا غي سره دوستی مکوه بس دا غي نه تعلقات کټ کا او لس علتونه لس وجه د کفار د دوستی دغه د دشمنی ذکر کوي ادا ته وای چې دوستیو سره مکه وادي کې نقصان دی تاسو ګورئ به تشمارم یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم منی سی هغه کسان لا تتخذوا رست براش رست وګورئ تاسو اولیاء اشته کنه ها اولیاء ارستو شته په دې آیات کې دک اولیاء لا تتخذوا اولیاء مجوړوي دوستان سوکو سوک نه جوړم الذين هغه کسان اتخذوا دينكم هزوا چې جوړ کړي د دین تاسو هزوان هزو اصل کې سپکوالی ته وای تاسو دین سپک کړي دي سپک کړي دار پارلیمنت کې پیش کی وای راځي تاسو پیدا پاس کوي یا کني پاس کوي نو را پاس یا خیری کې فیل کی نعوذ بالله من ذلک دا الله قانون درې پیری نه منظور شوخه او درې پیری وای مسترد شو درې پیری فعل شو وای دا د قانونیت قابل نه دی ته سوچ کوه دې سړي به ته مسلمان وای پوه شوې دا به چا په زړه کې د قران احترام نه وي الحمدلله زموږ په زړه کې د قران احترام دی زموږ غیرت را جوشيږي په داسې وخت کې الله دې ټول مؤمنانو ان شاء الله دغه شان حال دی چې دا ته خبره ووري چې د الله قانوني فعل کړو او خنديره ته بل اوس مسلمانې لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ما جوړوي هغه خلک چې جوړ کړي دي دین تاسو هزوا پکو بی عملا ولعبا نو بی فائدی من الذين دا سوق دی هغه کسان دی اوتل کتاب من قبلکم چې مخکې تاسو نو ته کتاب ورکړ چې يهوديان دي نصارا دي والکفار او نور کافران دي م جوړوي دا دوستان اولیاء او سراغه واتقوا الله او یریږي دا الله تعالی نه په دوستۍ د کافرو کې ان کنتم مؤمنین زکه تاسو خو مؤمنان یې نو دا څه شو دا یو علت شو چې ولکه دې ستا دین تسپک ګولی ستا دین سپک کړي تاسو سره دوستی مکوا دوی مګورا ځکه دې ستا دین بد غني قل یا اهل الكتاب اے کتابیانو ورته وای اے کتابیانو هل تنقمون منا آیا بد نه غني تاسو زمونږ نه الا ان مگر دا خبره آمنا بالله چې مونږ په الله ایمان راوړل دي وما انزل الینا او تا او هغه چې مونږ نازل کړي دي مونږ ته وما انزل من قبل او هغه چې نازل کړي دي مخکې دینه مونږ په ټولو کتابونو ایمان راوړل ځکه تاسو مونږ سره دښمنی کوي نو دې تاسو سره د ایمان ستاسو ایمان ستاسو دین دښمن دی ځکه وسره الله وای مکوا وان اکثرکم فاسقون او اکثر تاسو نه چې فاسقون دا بد عمل دي تاسو خو اکثر بد عمل په خپل باندې او مونږ سره د دین په وجه باندې دښمنی کوي قل هل انبئکم بشر من ذلک نو دی برا پاسی دا منافق ہے دا کافر برا پاسی وای نه مړه ورک شي تاسو خو سخت دریز یی اشرار یی سی اشرار یی شر پسند وته وای کنه شر پسند یی او شر خوخ یی دا برته وای چې دا رته وای نو ته بوته وای قل ورته وای هل انبئکم آیا او خم تاسو بشر من ذلک بدترین د دینه د دینه زیات شر خوخ دی ته وخم نو زه خو شر خوخ زما دین خو شر نه دی خو لیکن دا رته زستا په ګمان کې شر دی ځکه دا شر شر دینه بد شر ته وخیم هغه دا دی مسوبتن په اعتبار د جزا سره عند الله پنځ د الله من لعنه الله دین من دین د هغه چا دی لعنه الله چې الله پاغه لعنت کړي ولا نتی پتا خو الله لعنت کړي ته ما ته وای ته دغه شر خوخه شر خوخه کوتي شر پسند کوتي صحیح شو وغضب علیه و دین من غضب علیه او دین دا هغه چاله چې الله په غضب کړی دی په يهوديانو غضب کړی دی دا رنګ چې څوک مطلب دار دی الله په قانون عمل نه کوي په هغه باندې غضب دی کنه وجعل منهم القردة او دین دا هغه چا و دین من جعل منهم القردة او دین دا هغه چا بد دی چې جوړ کړی دی الله دا غوینه القردة شادوغان بيزوغان والخنازير او خنزيران بسبب دینهم په سبب د دین د دوی باندې و عبد الطاغوت و دین من عبد الطاغوت او دین د هغه چا ډیر بد دی چې عبادت کوي خبره منی د طاغوت طاغوت مې ته ویلو څوک دی کل ما عبد من دون الله چې د الله نه ما سوا عبادت شوی نو یا دا دی یا مجاهد وای شیطان فی صورت انسان شیطان دی په شکل د انسان دی یتحاکمون الیه خلق ورته فیصله وړي او د الله د کتاب خلاف فیصله کوي و هو صاحب امرهم او دا د دوی ذمہ دار او مشریخه ها اولایک شر مکانا الله وی دغه شر خوخی دی دغه بدترین دی په اعتبار د مرتبه سره و اضل ډیر گمراه دي عن سوا السبیل دلار برابرنا و اذا جاءوکم قالوا آمنا راشه دوستی و سره مکه ولی بل مرز وګوره بل سبب د دوستۍ د نه کولو وای ذا جاءوکم کله چې دوی راشي تا ته قالون دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل دي وقد دخلوا بالكفر او یقینا دوی د کفر سره را دن نشیو وهم قد خرجوا به او هم دوی د دې کفر سره وتل کفر کافر راغل او کافر لار مردار راغل او مردار لار په دبانې اس تاثیر نه کړي والله اعلم الله تعالی خپوي دي بما پاغه سبانه کانو یکتمون چې پټوی دوی په زړونو کې وترا کثیر منهم راشه بل وجه وګوره بل علت دا دی و دشمنی و سره کوا دوستی و سره مکوا زکا وترا کثیر منهم او ته ویني ډیر د دوی نه یسارعون فی الاسم چې دوی منډي وای وړاندې کیږي دی یو بل نه فی الاسم په ګناه کې ول عدوان او په عدوان کې اسم نه سم تجاوز کې اسم نه مراد وای ګناه دی او د عدوان نه مراد په خلق باندې ظلم دی یا د اسم نه مراد شرک دی د عدوان نه مراد بدعت دی واکلهم السحت او په سبب د خور او خوري دی سکی او منډي وی فی اکلهم السحت په خوراک د حرامو کې حرام مال پس د غټه خېټه راغستی او خوشې پس د ارخوا لاړو لبئس ما كانوا يعملون خامخا بد هغه چې دوی عمل کوي لولا ينهاهم الربانيون وم سبب دوستی و سره مکوي یاره دوستی و سره کومه دغه پارټي کې غوډیر خو علما دي مولیان دي پکې الله وای دغه مولای اوران دي لولا ينهاهم الربانيون ولین من کوي هغه خدای خلق هغه ځان ته خدای خلق وای پیران بزرگان وای والاحبار علما عن قولهم الاسم د وینا د ګنا نه د وینا د دین چې ګنا د شرک ته دین ولین من کوي واکلهم السحت او من کوي نه د خوراک د حرامونه لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بد دیغه چې دوی جوړي ورا ما تاسو ته وی د هغه امیان مبارک یعملون وی او دلته کې بیا یسمعون وی خیال مو دې ځکه دې بیا جوړم کی بیا وای دا جایزم دي کنه ځکه سره دا وی وقالت اليهود يد الله مغلوله بل وجه وی دشمنی و سره کوي دوستی و سره مکوي ځکه وقالت اليهود وای يهوديان يد الله لا الله تعالی مغلوله باندې تړل شوی د نعوذ بالله دوی باندې په مدینه منوره کې لک تکلیف راغې مشقت پر راغې نو چې مشقت پر راغې او دی باندې خو سودم باندې شو دی خو د يهودانو خو مخکې سود کولو نو دوی چې تنګي پر رااله وي مړ ورته الله لاس بند سن راکې پوښې دا خبرې کولې دا به استهزاء کوله الله وی غلت ايديهم بند شي لاس نه دوی ولعنوا او په دوی باندې لعنت کولې شي بما قالو په سبب دا غي باندې چې دوی کوم خبرې کوي دوی ملعون دي بل يداه بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی مبسوطتان پراخ دی کولاو کولاو دی ها الله تعالی دواړه لاسونه کم دی بس مونږ په نه پویګو کما یلی خو بشانه تعالی دا د الله د شان مطابق څنګه وی ينفق کیف یشا خرچ کوي الله تعالی کیف یشا وسنګ چې خوښ شي هغه په لار کې څوک رکاوټ ناراضي ها نو دوی بیا دا قران نه مني الله وی ولا یزیدن کثیرا او خامخا زیاتې دا قو ولا یزیدن کثیرا خامخا زیاتې ډیر ډیر لره منهم د دې يهوديانو نه ما هغه قران انزل الیک من ربک تنازل کړ چې تاسو د رب د طرف نه طغیانا سرکشی و کفرا او کفر دې په نورم سرکشه چې په درا دراشي کنه وای د سره اوس نه منم پوه د سره نه منم دا قران نه منم په ما ردونه کوي دا زه بالکل نه منم دی مولا سره خو بالکل کې نه منم نو دا سرکشي شي او دی پسې بیا نور پسې کفر زیات شي والقینا بینهم العداوه الله وی اچول د موږ په میان د دوی کې دښمنی والبغضاء او کینا الی یوم القیامه تر ورځې تر قیامت پورې کلمہ او قدو نار للحرب راشن نه هم دغه وګوره نه هم سبب دوستی و سره مکوي د خوار وخت استاد جنگ د پاره ترتیبونه جوړي تو سره دوستی کې کلمہ اوقدو کار کله چې دوی بل کینارن اور للحرب د پاره د جنگ د مسلمانانو اطفا الله نو الله ورله ملکی د هر وخت ترتیب جوړ کړي خدا کله کله کامیابی کې نور هر وخت وته الله تعالی ملکی د صحابه په زمانه کې چې کله صحابه دوی سره مقابل وو نو دوی به کوشش کو خو لیکن بیا به وصل نه رسید بیا به شاته شو ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزما کې د فساد دای لسم صفات شو نو فسادی سړی سره ته دوستی کې مکو وسره والله اولی سره دوستی مکو وزکا والله لا يحب المفسدين الله تعالی نه خو خی فسادی فسادی خلکو دا فسادیان دي سره دوستانی مساتا اوس چې دا لس دغه ولا ذکر کل کنه چې دوستی وسره مکوا اوس دوی ته بیا راته او قرآن خو طریقه کار دا نه دی چې په سړی باندې خامخا اعتراض کوي اعتراض نه کوي اعتراض وکي وکي دا ته وای دا مرزونه دی وروره ها راشه ځان سم کا اوس بیا دعوت ورکي وی راشه ځان سم کوي ولو ان اهل الكتاب کچرته کتابیان امنو ایمان راوړې وي وتقوا او تقوا یې کړې وي د الله نه د الله د مخالفت نه ځان ساتلې وي لکفرنا عنهم نو خامخال لیکړي به موږ د دوی نه سیئاتهم ګناونه د دوی یا بد حالات د دوی ولا ادخلناهم خامخا موږ به داخل کړو جنات النعیم غ جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراۃ اوس دوی بسنګ دوی خو موږ خو ایمان راوړل مونږ خو تقوا کړی دا الله وای وو قانون دې کم قانون دې قانون تنافس کنو بیا بل الله تقوا تقوا نشته دی وروره تاسو قدوري وای کم زوای کنه وای نیمه فقه نه زیات فقه هغه غیر معمول به حاله حتی تاسو پته شته تاسو صرف په سلور بابونو باندې عمل کوئ کتاب الصلات کتاب الزکات کتاب الحج او کتاب دغه داسینوم دی وسره کتاب الصوم په دې باندې عمل کوئ نور قوانین چې دي که د مارکیټ دي کاغه د بیع دي کاغه د ربا دي کاغه د رهن دي کاغه د مزاربت دي کاغه د مشارکت دي کاغه د مساقات دي هغه ټول د کفارو دي کوي هغه ټول قوانین مارکیټ ته تور سره چا په قانون باندې چلیږي ا د کفارو په قانون چلیږي بیا راشه عدالتونو ته ورشه عدالتونو ته چا په قانون چلیږي ټولو کې د غیر الله قانون دی کنه دی نیمه نه زیاته فقه رو رستا صدا هغه دی غیر معمول به حال عمل پی نشته نه ته بدوا چې ډېر متقیمه څنګه متقی شي چې کم کتاب تا ویل دی هغه نه ډېر عملی کم کتاب چې په کالج کې او په یونیورسيټي کې په هنتون کې ویل کیږي هغه عملی نه داغي د عمل د لپاره خلک شته دي تیار تیار لکان شته ځوانان شته راضي هغه په خلکو باندې په زور مانی او تا خپل کتاب چې مدرسه کې ویل هغه په چا باندې نه مانی پوښ دا تقوا ده ولو انهم امنو ولو انهم قاموا التوراۃ الله وی راشه او تقوا دادا که چرته دوی قائم ک تورات په عمل سره پوښوی یا په ملک کې په دغه سره په اجرا سره ول انجیل او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه چې نازل کړي شوی دوی ته طرف در خپلنا لاکلوا نو خامخا دوی بخوړل من فوقهم د پورته طرفنا پورته طرفنا ومن تحت ارجلهم اولان د خپل خپلنا سبه خوړل برکات په اسمان نه راغلیو ومن تحت ارجلهم د زمکه لاندې بوته زرغونی شوی وی هغه به خوړلی دا معنی شو یو دی معنی لا اکلو من فوقهم د بره والا چې کوم ون والا میوی دی هغه به خوړلی وی معنی یو انار او انګور ته برابر وخا او من تحت ارجلهم د زمکه دغه د خپلان دي سدي هغه تکي اندوانی دي ښا دا سيزونه خورا دا دواړه قسمه به ذکر کړی دي منهم امه مقتصره یعنی رزق ته فراخ شوی او کده الله قانون نافذ کړو منهم بعض خو الله عجیب دا غره خد دشمنی کوي خو دشمن کوم چې کم خسړې یغه ذکر کوي وای منهم بازر دی کتابیانو نا امتون یو ډلشته دی مقتصدتون چې درمیانه ده ماشیتون علی الحق هغه روانه ده په حق باندې صحیح شو وکثیر منهم او ډیر د دوی نه چې لسا اما یعملون بد عمل دی بد عمل بد دی هغه چې عمل نه دی کوي یعنی بد عمل دی نو دا تر دې پوري دا دویم باب تاسو به پوه شئ کنه په دویم باب کې سو اتم او نهم عقد ته ذکر کړل اتم او نهم عقد ته ذکر کړل وم اتم نهم او په دې عقدونو کې تاسو وی دي يهود نصارا سره دوستی مکوا خل يهود نصارا سره دوستی نه کوم چا سره کوما نو دا غي صفات ته ذکر کړل چې دې خلکو سره کوا يحبهم ويحبونا خد يهود نصارا سره ولې نه کوم وی لس مرزونه دي پکې غبره تراشي بیا يهوديانو ته دعوت ورکوي راشي ایمان راوړي یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك د دې ځای نه دا دویمه حصہ ختمه شو در دې پورې د دا دویمه حصہ کې بس هم دغه مسایلو